الرحمن الرحیم سورۃ الانعام اتم سپارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ کچرته بشک منغا راولی ودی ته فرشتي وکلمهم الموتى او خبريو کې دای سره مړه وحشنا علیہم کل شیء قبلا او راپورته کوم په دای باندې ار یو شی مخامخ نما کانو نه دی ایمان راوړي الا یشاء الله مگر چې خو خشید الله ولکن اکثرهم یجهلوا لیکن زیات لري خلقونه نه پوهې دي نه پوهي وکذالک هم دارنګ جان لا ګرځول منګه لكل نبی د پاره د هر یو پیغمبر عدوون دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو د جناتو یوحی چې وسوسه چې بعضهم بعض د اله بعضن بعض تا زخرف القول غرورا وزرو پر دې ظاهر الاسم کار ګنا او باطن او پټ ګنا ان الذين بشکا کسان یکسبون الاسم چې کسب کوي ګنا لرا سيجزون بما كانوا يقترفون زر دې سزا ورکړي شي دایتا په سبب دا شي دې کسب کوي ولا تاكلوا مخرج مما دا سنا لم یذکر اسم الله علیه چې یاد نکړي شي نوم د الله پاره و انه بشک دا شهد لفسق مردار پلیت و ان شیاطین بشک شیطانان لا یوحون خام خوسوسه چې لا اولیاء خپل دوستانو ته لجو جادلوکم دې په جګړه کې تاسو سره و ان طاعتمم کو تاسو ومنل ددی و انکم لمشرکون بشک تاسو به شی مشرکان او من کان میتن آیا سوک چوی مل په علم د قران چې د قران علم سره نشته الله و یغمل له اگر که ژوند دی فاحینا نو ژوند دی کومنګ غلرا په علم د قران فجعلنا له نورا او ګرځو موږ در رڼا یم شي چې دی بي په رڼا سره فناس په من د خلکو کې یم کورو دې د پاج تدبیرو کې فیا په دې کلی کې خلاف دا قرستو و ما یم کورون او دې تدبیر نه کوي الا بانفسهم مگر د خپل ځان سره و ما یشعرون او دې نه پويږي و اذا جاءتهم او کله چې دا شي دې ته آتون یو نخا د قالو وای دې لن نؤمنا چرم یقین نکو حتا تر دې نو او تا چې راکلی شي مونږ ته مسلمه اوتیا پشان دا چې ور کړی شو پیغمبرانو د الله تعالی علی الذین پاکسانو لا یمنون چې ایمان وروړي وهذا صراط ربک مستقیما او دا قران کریم لار د رب ساده نیغا قد فصلنا الآیات تاکي واضح کړی موږ دلایل لقوم یذکرون تاسو قوم د پاره چې نصيحت او پن قبلې او گواہی کوي په خپل ځانونو چې بشک دې انکار کوونکی ذالک دا دی وجنا علم یکر ربک چې نه دی رب سا مهلک القرى لا کون کې یو کلی په سبب د ظلم چې وی اهلها غافل اهل دا نه خبر ولکل درجات مما عملوا د پاره د هر یو عامل درجی دی دا سنا چې د کوم عمل کو رستو تاسو نه هغه چې خو غشي د الله کما انشاءکم لك څنګه چې پیدا کړی تاسو من ذریته د اولاد قوم اخرین بلنا انما توعدون لآت بشک هغه چې تاسو سره وعده کولی چې خامخا راتلونکي وما انتم بموجزین او نه تاسو کمزوري کوونکي الله تعالی اسی به مقرر کړی فما کان للشرکاء نو کوم ایسا چې هغه به د پاره د شرکا او د دیوا نو ځان رسیږي لله الله ایسیتا وما کان لله او هغه ایسا چې وبد الله مقرر نو فوضای رسول رسیږي لا شرکاء هم شرکا او دا ایتا وهو الذي الله غزات انشا جنات چې پیدا کړی باغونو معروشات چتون والا و غیر معروشات او بشتون والا والنخل قجور و زرع او فصل چې مختلفي او کلو خوراک داغي و زيتون او خونان او رمان او نار متشابهان چې مشابهي پران کې و غیر متشابه او نه مشابه په خون کې کلو خری من سمره د میو دا غینه ازا اسما دا کړ چې میو ونسی و اتو حق یوم حسادی اور کوي حق د الله پر ورځ د لودای کی او ولا تسرفو شرک مکوي انه بشک د الله چې دی لا يحب المسرفين من کده ذاتی کوونکو سره لوی ذاتی شرک دی ومن الانام او باز د ډنګورو نه حمولتن بار والدی وفرشا او صلی والدی کلو خوري دا سنا چې خوراک در کړی تاسو له الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مطابق کېږي د قدمونو د شیطان بشک شیطان تاسو ته پاره دشمن دی ښکارا سمانیتا ازواج پیدا کړی منګه ته قسمه جوړې من الزعن اسنین د ګډو نه دو دی و من الماز اسنین او د بيزو نه دو قسمه دی قل وا ذکرین عام او ذکر دوالا حرم حرام کړی الله عامل سین یا مونث اما اشتملت یا غټ یو دی شوی پاغه ارحام الانسین رحمنا د مادو ام کنتم شهدا یا و تاسو موجود اذ وصاکم الله بهذا کلا چې وصیت کړي تاسو ته الله په دې باندې بیان کړي تاسو ته الله په دې ومن ازلمو سو دې ډېر ظالم ممن دا غچانا افترا چاغه جوړې په الله باندې کذبن درو لیذلنا دې لپاره چې گمراه کی خلق را فإنه بشکا دغه شی د رجسون پلید او فسقن یا ناروا او هله چې आवाज وکړي چې به د الله نه پاغه فمن استر اغسو چې محتاج شلوګي تا غیر باغ چې نه بغاوت کوونکې ولا عاد نه جاته کوونکې د حد شرینا وان ربک بشک رب صاد غفور الرحیم بخشش کوونکې مهربان وعلى الذين وباكسان هادو چې او ځان حرمنا حرام کړي من کل ذی ظفر هر یو خاوند نو کولا خپړې والا ولوا پیغمبر هل عندکم من علم اشتد تاسو سره علم اس دلیل په جواز د شرک فتخرجو چغو باس یا غیر راه کار کی یا غیر نه منګتا ان تتبعون تاسو تابعین الا ظن مگر د ګما و ان انتم نه تاسو الا تخرجو مگر اٹکلیان وایا پیغمبر فللہ الحجۃ البالغہ صلی الله حجت پورا ذالکم وصاکم دا رنگ بیان کې تاسو ته پدې لعلکم خامخا تاسو د عقل نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم او من ذکر تاسو مال د یتیم تا الا مگر نزدې شي بلتی پاغه طریقه هيا احسنو چا خسته طریقه یتیم مال ګورونه وي حتا تر دې یبلغ اشد چور سیږي مضبوطیا د عمر تا واو فل کلا پر کې پیمانه لرا ول میزان تر لرا بالقسم انصاف لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کوم یو نفس مگر په طاقت او په توان دا نفس باندې و اذا قلتم کله چې وینا کوي تاسو نو فعادلو د انصاف وینا کوي ولو کا نزا قربا اگر کوي دا خاوند خپل ولي وبعهد الله يفو او ایسي وینا کوي فقد جاءکم پتا کې راغله تاسو ته بینه امر ربکم د طرف طرف تاسو نه وهدن هدایت او رحمت فمن ازلم ممن کذب بیاات الله سو د ډیر ظالم دا چانا چا دروغي فیاتون د الله واسو ته فان هاي راس کې داینه سنج ذلذین یذفون نظر دې سزا بور کوم آ کسانو ته چا اعتراض کې ان آیاتنا دایتون زمنا سو العذاب بد عذاب ما كانوا يذبون په سبب دا چې دی اولی اراس کې حل ينظرون د انتظار نه کوي مگر د دې انت اتيهم الملائکتو چې دا وایي ته فرشتي او یاتی ربک یا براشی رب ستا یا براشی بعضو آیات ربک بعض نه خې د عذابونو د رب ستا یوم یاد کاور یاتی چې دا بشي بعضو آیات ربک نه خې د عذابونو د رب ستا لا ينفو نفس ایمانها فیده بوون لکی یو نفس ایمان اولل دا غو لم تکن چن یو آمد ایمان اولل من قبل پخوا او کسبت فی ایمان یا خیره یا اینو کسب کړي په خپل ایمان کې خیر لرا اخلاص وایا انتظار کوي بشکه منګي منتظر انتظار کوونکی ان الذين بشکا کسان فرزقو دي تسنا چې کا خپل دین لرا وکانو شي هغه شیان ډلې ډلې لستا چې نه ته منوم د دینه فیشین پیس یو چیز کې انما امرهم بشکا فیصله د الله ته حواله ده ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر کې دی لرا په سبب دای چې کوم کار کوي من جا اچا چې راتو خپل په نیکي فلو اشوم ساز د پاره لذي په شان داغه ومن جا چا شرات لو وکړو به سای په بدای فلا یزا الا مس سزا بن شور کوله مگر په شان دا غیبانی وهم لا یظلمون په دې بزیاته او نکلی شي هوا بشک ز چې ما هدانی مزدور کړي مال را رب زما الی صراط متقین په طرف د لارې نه دینن چاغه دین دې قیامن مضبوطو ملتا چاغه دین د ابراهیم علی السلام دې حنیف خلق په توحید باندې ولاړو ما کان من مشرکین ان ابراهیم علی السلام د مشرکینو نه وا پیغمبر ان صلاتی بشک عبادت بدنی زما و نسکی قربانی زما و محیایا جون زما و مات عمر زما لله الا الذی رب العالمین چې پالن کې د مخلوقات له لا شریکا نشتره شریک الله سره په دې کارونو کې بل څوک او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 ذکر کړي په طریقې د لف نشر غیر مرتب سره الف لام میم صاد کتاب انزل الیک دا کتاب را لګلې شوی پیغمبر تا تا فلا یکن ندی شی فی صدر کا ستا پسنه کې حرجن تنگسیا منو د بیان د قران د وجنا لتم زرا د پاره چې تو یری به په قران باندې خلق و ذکر للمؤمنین اواز او نصیحت د پاره د مؤمنانو فلنقصن عليهم بعلم خامخا بیان بو کوم په دای باندې سره د پوینا سره د پوی زمان الله و ما كنا غایبین او نه منګه غیر حاضر او دا نه چې موږ خبر نه یو والوزن طول به یوم اذن په دا رس کل حق رشیای فمن سقلت موازینو نو اوسو چې درنی شي تر دنه کو دا نو فولای کنو دا کسان هم المفلحون دا به کامیابونه فسجدو سجده وکړه ټول فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه لم یکم من الساجدین نو د سجدی کوونکو نه قال نبی شیطان او الله ما منا کا سش منا کتاله شیطان الله تسجد اذا مرتب د سجدی نه کولنا کله چې حکم کوم تا تا قال نبی شیطان انا خیر منه زو غریم ددنا خلقتنی من نار پیدا کړی تا مال رد اور نا وخلقته من طین قال نبی شیطان انک او وی الله انک یقینا تبی من المنذرین مولد دو کړو شو نا قال اول شپې لري پورې قال نبی شیطان فبما غویتنی په سبب دا چې تاسو ما ژوند تنگ لا اقعدن نانو خامها کینم بزر لهم دیتا صراط وکل مستقیم پلا رسانه رګه ثم لآتینهم بیا خامخا رازم بدایتا ومنها او باز د دینبا او د ځمکې نه تاسو تخرجون خپل شی بیا یا بنی آدم ای اولاد آدم علی السلام قد انزلنا علیکم لباسا تاکي پیدا کړی منګه تاسو د پاره جامې یو واري چې پټي بدا جامې سوآتکم عورتون تاسو وریشا او سبب د زینت ولباس التقوا ذالک خیر او جامې د تقوا دا غوړی انه بشکدا شیطان یراکم من تاسو لره هو دی وقبیلو او د قبیله خاندان من حيث دا زین لا ترونهم چې نیوی تاسو اغه لره ان بشک من جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون ګرځول من شیطانان دوستان د پردا کسانو چې مان وروړي پیسا فعلوا فاحشه کله چې وکړي کار د به حیا نو وای د بدل کې پیغمبر امر حکم کړي زما رب بالقسط په انصاف باقی وجوهکم عند كل مسجد او دروي مخون لرا ها پنځ د هر عبادت خانه ودعوه وبلی الله لرا مخلصین چې خالص کوونکی الله ته دین د عبادت کما بداکم لک څنګه چې پیدا کړی تاسو مخکې تعودون بیا واپس کی تاسو وان تقولو او حرام کړی دا چې وای په الله خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ ولکل امه اجل د پارا د هر امت یو نیټه دا فایزا جا اجلهم نو کله چې راشي نیټه دا غیلا استاخرون ساعتن برستو کیږي یو ساعت ولا استغبون نو مخکیږي یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام اما یاتی انکم رسول منکم ظالمانا کسان یې سدونا چې بندي خلق لرا عن سبیل الله دا الله د کتابونو یو بونه ای وجا او لټې دې دین د الله لپاره کوواله او هم د په آخرت باندې انکار کوونکی وبینهما حجاب او ما بین د دوالو کې په پردای وعلى العراف او پارا بر جالن سری وی عارفون چې په جنب د عراف والا کلن هر یو بسی ما هم پنه خدای او د وجه دا غنا چوری چې پایتونو زمونږ به انکار کاو ولقد جئناهم پتاقیرات تکری مونږ دې ته کتاب باندې فصلنا आवाज کړي مونږ غیر عالم علم سره د پوینا خدن چې دا هدایت او رحمت له قوم یومنون دا چې قوم د پاره چې یقین ایمان وروړي هر ينظرون دې انتظار نه کوي الا تعویله مگر د انجام د دې قران انجام د انکار د قران سره عذاب یوم پاور یاتی چې را بشي تعویلو انجام د انکار د قران او ایبا کسان نه سوچ کړي وای دي کتاب لره من قبل پوخا قد جاء اتر رسول ربنا چې پتا کې راغلي واستاد د رب زمونږه پرشتیا فهلنا من شفاء نو اشتره موږ لرا سو شفاعت ځان چې شفاعت وکړي موږ لرا او نو رد یا موږ واپس دنیا ته فنا عمل چې عمل کوم غیر دا کنا چې موږ به عمل کاو دنیا کې اعلان بوجي تاکي تاوان کې غزو دې خپل ځان لرا وزل عنهم رب بشر دین هغه مدرګاران چې دې یفترون جوړو د الله سره ان ربکم الله الذی بشکر افساس الله غ بادشاہ چې پیدا کړی اسماء نوزم کې کوي ستتیا یامن لیکن زه استاد ما ته طرف د رب مخلوقات او بلغکم رسوم تاسو ته رسالات ربي پیغامات د خپل رب وان زو زو خیر خوام تاسو د پاره او عالم خو پویګم من الله اذا الله د طرف نه پاج تاسو په نه پویګم او عجب تما عجب غنه تاسو دا انجا کوم چې دا تاسو ذکر واز من ربکم د طرف نه رب تاسو نه علا رجل منکم په یو سړی تاسو نه لینځرکم دې د پاره چې وی تاسو لره او بلغو کوم رسوم تاسو ته رسالات رب پیغام د خپل رب وانا او استاد د پاره ناسهن امین خیر خو او ماندارم او عجب تم عجب غنی تاسو دا انجا کوم چې راغی تاسو ته ذکر واز مې ربکم د طرف طرف تاسو نه په یو سړی من کوم تاسو نه لینځره کوم د لپاره چې وی تاسو ور سره اوس ګورو یاد کې اجالکم کړي چې ګورو تاسو را خلفا جان شین مې باز قوم نو پس زالا کړ د قوم نو علی السلام نه وزادکم او زیات کړو تاسو لرا فی الخلق په پیدائش کې مخلوق کې بسطن توان طاقت فذکرون یاد کړئ اعلی الله نعمتونو د الله لعلکم تفلحون خامہ شی بتا سو کامیاب وقالوا وای دی اجئتنا تمن تر اغلی دی لپاره چې موږ عبادت کو د الله وحده کی आवाज ونظر ما کان یعبد ابا او نا پرید موږ مدرګاران چې را بلل باز موږ مشرانو فاتنا راتلو کومنګ دا پاغه عذاب چې څنګه دا غي نه یری ان كنت من الصادقین کې چې ته د رښتینو نه قال نبی صالح علیه هود علیہ السلام قد وقع علیکم تاکي واقع شوی پتا سبانه د طرف در افساس رسول پریتی و غضب نو غضب آیا جګړه کوي تاسو ما سره فی اسمان پتو شنو مونږ کې سمې تم وا چنو مونږ تاسو غیر تاسو ابا کوم تاسو مشرانو او دې کړیو موږ سمودیانو ته یو د صالح علی السلام ویډیو یا قوم عبد الله ازما قوم عبادت کوي د الله نشته تاسو پر حاجت روا به د الله نه قد جاءتكم بینه تاخیرا غلی تاسو ته بینه د طرف در تاسو نه حاجی ناقت الله دا او خدا الله دلکم تاسو د پر آیت نه خدای عبرت نشانه نو پرې دې دې لرا تاکل چې خدا کیفی ارض الله پس مکه الله کې ولا تمسوها بسوء وتنحتون الجبال او کنه تاسو د غرونو بيوتن کورونه فذكرون يا كي اعلى الله نعمت نزل الله ولا تاسو مگر ذي في الارض فزمکه کی مفسدين فساد کوونکی او وی مالدارو کسانو چې ځان غټ ګڼل او قوم داغنا للذین آکسانو تا چې ځان چې کمزوري شو لمن د پردا چې امنا چې مان راوړې منهم د دینا فتولى واولد عنهم داغین وی وی یا قوم زما قوم لقد ابلغتكم تاخير رسول ما تاسو ته رسالت ربي پیغام د خپل رب ونساتو ز خیر خام لكم ساسو ز پارا ولکن لا تحبون الناسین لیکن تاسو مینا نه کوي د خیر خوا او سلام یاد کلو تر سلام مز قال یا کچوی د قومي خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو راته کوي بهایتا ما سبقکم نه دې مخکې شوی استاسو نه په دې پلیت کار من عدن یو کس من العالمین د جهان والونه انکم بشکتا سلطاتون الرجال خامحرات لکوي سلوتا شاوتن فداد شاوت من دون النساء بيد نور خزنا بل ان بيد خزنا بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم یې ذاتې کوم چې مشرکان وما کان جواب قومه عبادت کوي د الله مالکم نشته تاسو لپاره بل حاجت پوره کول والا غیره به د الله نه قد جات کوم په تاخير غلې تاسو ته بینتون بینا من ربکم د طرف طرف تاسو نه فاو فل کلا نو پوره کې پیمانه او میزان او تل ولا تبخسوا الناس شاهم او مکه موي خلقو ته داغي سيزونه پیمانه ولا تفسدوا مگر فساد مکوې پزمکه کې